اول داوا د صورت ذکر شوله په الحمدلله سره مسله توحید د الله تعالی توحید الالوهیت بیان شو په هغې باندې بیا درې دلایل بیان شول د صفتونو لایق الله تعالی ځکه دی چې الله تعالی رب العالمین دی او خاص تانا مدد غواړو مونږه په ټولو حوایجو کې عبادت عین بادال دا ماده دلالت کوي په تذلل او په خضوع باندې تذلل او خضوع په پښتو کې او تویل کېږي سلیدل او زړیدل عرب وی ثوب معبد وی دا جامه زړه شوی ده سلیدلې ده وای طریق معبد دا لار ډیر سلیدلې ده ډیر خلک په تلې ده زړه کړی ده ابن العساکر ذکر کړی دی و عبادت په لغت کې الطاعت عبادت طاعت طاعت ته ویل کی تابعداري ته ویل کی امام راغب رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای العبادتو اظهار التذلل خپل عاجزی ښکاره کول خپل عاجزی ښکاره کول اوس که دغه اطاعت او تابعداري او عاجزي دې الله تعالی ته ښکاره کړله نو ته عابد شولې الله تعالی دې معبود شو او ستا دغه عمل عبادت شو او که دغه تابعداري او دغه اظهار د تذلل دی غیر الله ته وکړه نو د غیر الله بنده شولې په اصطلاح د شریعت کې عبادت څه ته ویل کی مفسرینو مختلف تعبیرات کړی دي په ټولو تعبیراتو کې بهترین تعبیر دا دی العبادة هو الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود العبادة هو الطاعة مع غایت الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود د عبادت په معنا او په مقصد باندې ځان پوهه کوي عبادت ویل کېږي تابعدارۍ ته سره د انتهایی عاجزۍ نه خپله عاجزي ښکاره کول خو په هغه طریقه باندې چې بنده په هغې باندې مکلف ګرځولی شوی دی علا وفق ما کلف به مع اعتقاد الوهیت المعبودی او چې دا عقیده وساتي چې زه له چا عبادت کوم نو دغه زما اله دی دغه زما اله دی دې ته وایي عبادت مثلا مونږ د یو انسان کوي نو د الله تبارک تعالی تابعداري ده پکې الله تعالی ته عاجزي ده رکوع ده سجده ده قیده ده خو بیا هم عبادت په هغه طریقه باندې دی چې مکلف شوی دی په انسان په کوم طریقه باندې مثلا د ماسپخین مونږ دی څلور رکعته فرض دی پکې کم طریقه چې تر شریعت له خوا ښودل شوې ده په هغه طریقه باندې خو دا عقیده به ساتي چې زه د چا عبادت کوم دا زما اله دی یا زما الله دی دا زما پروردګار دی بس دې ته عبادت ابن قیم رحمت الله علیه د عبادت تعریف دا ذکر کړی دی العبادت غایت الحب مع غایت مع غایت ذل انتهایی محبت سره د انتهایی عاجزی نه الله تبارک تعالی ته وکی د معبود سره د چا بندگی چې کې دا غي سره به د انتهایی مینه او غي ته به انتهایی عاجزی کې مستغی ته لکیږي عبادت دا وضاحت د یو مقصد د پاره کو یو دو درې عبارتونه نور هم وایو او بیا راځو په هغې باندې یو مسله ته پرې کوو خبره په هغې باندې بیا لږه کوو ابن حزم رحمت الله علیه د عبادت تعریف داسې ذکر کړی دی العبادة انما هي انما هي الاتباع والانقياد وانما يعبد المرء من ينقاد له د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعا دا غي تفصيلات به راشي په سورې توبه کې الته به ان شاء الله تفصيلات وایو کله چې عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه مسلمان شو دا يهوديو نو نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات د قران کریم لسته اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه را وی د الله تعالی پیغمبر د قران دی کنه دته چی وی او الله تعالی وی چې دی يهوديانو د خپل پیرانو نه د خپل مولیانو نه ارباب جوړ کړیو عرب یې وته ویلو د الله تعالی پیغمبر زه خو يهودي وم ما خو خپل مولیانو ته عرب نه ویلې نو څنګه الله تعالی و چې دیو د خپل مولیانو د پیران نه رب جوړ کړی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل آیا دا سینوا چې کله و دغه مولیانو تاسو ته خبر او کړل چې دا د الله تعالی په دین کې چې دا کار جایز دی دا کوي هغه د الله تعالی په دین کې حرام او ناجایز نو تاسو وکاو کنه بیا مونږ وکاو مونږ د خپل مليانو خبره منل وې کله وې تاسو ته یو کار وای چې دا مکوي او هغه د الله تعالی په دین کې جایز نو تاسو بر الله منل کړه خپل مليانو د خپل مليانو منل نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فتلک عبادتهم بس دا ستاسو عبادت د خپل مليانو ځکه الله تعالی وی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو چا چې د چا امر چا چې د چا نهي ومنله او د الله تبارک تعالی په امر او په نهي باندې مقدم کړله نو دغه انسان عابد شو او د چا خبره چې منلی هغه معبود شو نو د الله بندگی ونه کړله نو دغه بندگی وکړله تفسیر تبری ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې لیکلی دی په واقعیا کې وراشي فجعل الله طاعتهم عبادتهم الله تبارک تعالی د دغه مولیانو د پیرانو تابعداري دغه عبادت وګرځاو نو ځکه الله تعالی د آیات نازل ک اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نیولی دی جوړ کړی دی دیو د خپل مولیانو نه او د خپل پیرانو نه ارباب من دون الله اختیارمند د شریعت د جوړولو سیوا د الله تعالی نه پرونم تاسو ته مولوی دغه دی کې د ارباب معنی دغه خدایان ته جوړ کړیو دغه معنی چې وکي نو بیا په خلک په مطلب پویږي نه چې څنګه خدایان ته جوړ کړیو خدای خو هغه چاته وای چې څوک ته رکوع سجده کوي نه رکوع سجده یوازې عبادت نه دی چې د چا امر او نهي دې ومنله او د الله تبارک تعالی امر او نهي دې د هغې په امر او په نهي باندې پاتې کړله نو ته عبادت کوونکی شولې او د چا هغه چې دې ومنله نو هغه ستا معبود شو فجعل الله طاعتهم عبادتهم د هغې هغه تابعداري هغې ته الله تعالی عبادت وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تفسیر تبری لیکلی دی تفسیر قاسمی لیکلی دی یو بهترین خبره وای په بنی اسرائیلو کې دا مرض و چې وای کله به هغې د الله تبارک تعالی په کتاب کې یو حکم ومونده چې هغه حکم به د د دیو د علماو د دیو د پیرانو د اقوالو نه خلاف و نو دیو به د خپلو پیرانو د خپلو مولیانو هغه ویناګانې راواخیستلې او د الله تبارک تعالی هغه خبره به پرېښودله په تلک عبادتهم نو بس دغه یهودیانو د خپلو مولیانو عبادت کاو بس دقه عبادت دی هغه ډیر په وضاحت سره ذکر کړی نو اوس راځي هغه خپل خبرې تراشه خپل خبره دا شوله چې چا د الله تبارک تعالی د نظام په خلاف باندې د الله تعالی د قانون په خلاف باندې د بل چا قانون او نظام ومانه نو دغه سړی د الله تعالی عبادت کوونکی نه شو بلکې دا د غیر الله عبادت کوونکی شو دا عابد شو او د چا د امر او نهی چې منلی هغه معبود شو نو دا د الله تعالی بندګان نه دي بلکې دا مشرک شو د الله تبارک تعالی په عبادت کې د بل غیر الله د الله تعالی سره شریک نو دا ایا کنه عبادت ولا نشو د الله تعالی دا چې بده مونږ کې ایا کنه عبادت وای دا دروغجن دی په دې دا وکی دا دروغجن دی او د ځان نه مې ته خبره ونه کړله نو قران کریم آیات دا غي سره د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث او دا غي سره د مفسرین او اقوال دغه مرته بیان کړه نو فلهذا که په جمهوریت والا دیموکراسان د الله تعالی د قانون په خلاف باندې یو قانون جوړ کی او چا سره دغه قانون اومانه نو دغه دیموکراسان او دغه پارلمان والا د دیو معبودان شول لکه سرنګ چې بنی اسرائیل د خپل علماو هغه وخت کې علما واغه منل اوس په دې وخت کې ګری خریل یو ظالمان او شرابیان زیناکاران دا غي منی دا خبر نو چا چې دا قانون اوس اومانه نو دا عابدین شول او هغه معبودان شول هغه معبودان شول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله العبادت انما هي الاتباع والانقياد بس دغه تعریف شو د عبادت ایاک نعبدو الله تعالی مون خاص تعالی را عبادت کو اسی یو مثال زه ویمه مثلا سود حرام دی او دا قطعی حکم دی د الله تعالی وحرم الربا الله تعالی سود حرام کړی دی وس د پاکستان نظام ټول په سود باندې چلیږي او د دې لپاره قانون جوړ کړی دی قانون وس چې د الله تعالی د قانون په مخالفت کې چا دغه قانون او نظام ومانه نو دا سړی د هغه عبادت کوونکی شو الله تعالی زنا حرامه کړې ده د مشرف په وخت کې به دې باندې بیلونه پاس کېدل و یو زنا بالرضا ده بل زنا بالجبر ده که زه چاپ الک او جنۍ راضي شول او پر رضا باندې زنا وکړله په ده باندې به سزا نه وي ځکه راضي شوي دي دواړه او که به جبر سره وکړله نو هغې ته بیا سزا وي د الله تعالی په قانون کې داري چې چا غلا وکړله او غلا پې ثابت شوله د هغې نه به لاس کټ کېږي د دیو په قانون کې د الله په قانون کې نه د دیو په قانون کې چې دیو راګیریږي په خپله نواز شریف ته دیو دغه فیصله ورول چې دا غل له څوک څو ارب روپۍ دومره ډالر دای پټ کړی دي دا غینه لاس ولې نه کټ کوي نو د الله تعالی قانون بدل کو اوس چې دغه قانون او نظام سره څوک مني د الله تعالی د قانون الله قانون به قانون ګرځي او د دیو هغه به قانوني قانون ګرځي د قبی دینی ده او دا د دیو عبادت ده چې څوک یو سره مني هغه د دیو عبادت کوونکی شو ایا کنابودو خاص تعالی عبادت کوو مونږه و ایاک نستعين او خاص تانه مدد غواړو مونږه د عبادت اقسام مختصر تور باندې دغه وایو او مخې ته بیا ځو عبادت په درې قسمه دی یو عبادت قلبی دی دویم عبادت بدنی دی او دریم عبادت مالی دی بیا دا عبادت قلبی ډېر اقسام دي غټ اقسام به کې پنځه دي د زړه عبادت څه دی یو محبت المحبت محبت دا د زړه عبادت دی د ټولو نه زیاته مینه به د الله تبارک تعالی سره وي د الله تعالی د کتاب سره د الله تعالی د پیغمبر سره د دیو جنا انس رضی الله تعالی عنه روایت دی وی رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین صحیح حدیث ته بخاری دی تر هغه پورې تاسو کې یو تن مؤمن مسلمان نشي جوړېدلی څو پورې چې هغې ته زه زیات خوښ شم د هغې د مور و پلار نه د هغې د اولاد نه او د ټولو خلکو نه نو دقه اوس محبت دی خو لیکن محبت راځي په زړه کې نو دا د زړه عبادت شو دویم رجا امید ساتل د الله تعالی نه دا د زړه عبادت دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو یعلم الکافر بكل الذي عند الله من الرحمت که چرته کافران په دې باندې پوه شول چې د الله تبارک تعالی څومره مهرباني دي لم ییأس من الجنت نو دوی به د الله تعالی د جنت نه نو امید شوي ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار او که چرته مؤمنان مسلمانان په دې باندې پوه شول چې الله تعالی څومره عذابونه تیار کړی دي نو مؤمنان به د الله تعالی د عذاب نه نه په امن شوي رجا تم او امید ساتل د الله تعالی بس دا د زړه عبادت دی الايمان بین الخوف والرجاء ایمان د رجا د امید او د یری په مینځ کې دی مؤمن مسلمان به د الله تعالی نه یریږي هم ډیر زیات او تمام د الله تعالی نه زیات ساتي دریم عبادت د زړه خوف د الله تعالی نه یره کله چې زمونږ استاد په زړونو کې یره راغله نو موږ به کامیاب شو او د الله تعالی نه به انسان کله زیات یریږي کله چې د الله تبارک تعالی عظمت زموږ په زړونو کې راغی الله تعالی موږ وپېژانده چې الله تعالی کم ذات دی نو الله تعالی نه بیا یریږو او الله تعالی پېژندل کېږي په قرآن کریم سره څلورم اخلاص هر یو کار کو نو د الله تبارک تعالی د رضا لپاره یې وکړو او پنځم توکل په الله تعالی باندې اعتماد او باور ساتل نو دا پنځه عبادت د زړه دی محبت رجا خوف اخلاص او توکل لو انکم توکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر که تاسو په الله تعالی باندې داسې اعتماد وکړه لکه څرنګه چې مرغو په الله تعالی باندې اعتماد کړی دی الله تبارک تعالی به له داسې روزي درکړي لکه څرنګه چې مرغو له روزي ورکړې ده بس دا پنځه کارونه دا د زړه عبادت شو نو زدې دې کې بیا معنا دی ایاک نعبد ګورې ټول اقسام د عبادت راولې په ایاک نعبد کې ایاک نعبد الله تعالی خاص تعالی رمنګ عبادت کوم نو ایاک نحب المحبه د زړه عبادت وکنه نو ایاک نعبد هغه کې راولې ایاک نعبد معنا دار چې ایاک نحب او دویم وا خوف او رجا نو ایاک نرجو ایاک نخافو او ایاک نتوکل او دغه مع اخلاص العبادت الیک الله تبارک تعالی زمونږ په زلونو کې ستا سره مینه محبت دی الله تعالی په زمونږ په زلونو کې ستانه یره ده او ستانه امید دی الله تعالی مونږ اعتماد او باور کړی ده په تا باندې نو ایاک نعبدو الله تعالی مونږ چې عبادت کوو په هغې کې اخلاص تا لره کوو نه بل چا لره یک یو تا لره عبادت کوو نه بل چا لره ایه کنعبدو کې دغه ټولې معنی وکوي دویم قسم وو د عبادت عبادت بدنی په عبادت بدنی کې حواس خمسه چې هغې ته قوات خمسه ویلی کېږي پنځه قوتونه د انسان په بدن کې دغه ټول د الله تعالی لپاره استعمالول دا عبادت دی قوت لامسه لاسونو باندې کم کار کې قوت باصره قوت سامعه قوت ذائقه جبا قوت شام محفوظ دا ټول قوتونه د الله تعالی په تاویداري کې استعمالول دي ته عبادت ویل کیږي دي ته عبادت ویل کیږي لاس دی سترګې دي غوږونه دي جبه ده فوزه ده دا ټول د الله تعالی په تابعدارۍ کې دا اندامونه استعمالول بس دا سره دا د الله تعالی عبادت دی دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په د الله تعالی نه حیا وکي ای صحابه کرامو خو رښتونی حیا د الله تعالی نه وکي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ال اې د الله تعالی پیغمبره انا نستحي والحمد لله مون خو د الله تعالی نه ډیره حیا کو شرمیږو د الله تعالی نه الحمدلله نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل نه رښتونی حیا د الله تعالی نه ده ده ان تحفظ الرأس وما وعا چې دا سر او پرې سر کې څومره نور اندامونه دي د دې حفاظت وکړي او د الله تعالی د دین لپاره استعمال کړي والبطن وما حوا دا خېټه دی د الله تعالی لپاره دې کې داسې یو ګندګي وروانه چې حرام خوراکونه په دې کې وروانه چې او مرګ یاد کی او خپل زړه دل یاد کی ومن اراد الاخره ترک زینت الدنیا او څوک چې قیامت غواړي نو هغه دنیا خایست وغیره پریږدي نو فمن فعل ذلک فقد استحیا من الله حق الحیاء چا چې دا کار وکړو د الله تعالی نه حق حیا وکړه نو سر او په سر سره متعلقه چې څومره سدي اوس یو انسان وایي زه د الله تعالی نه شرمیږم نو چې د الله نه شرمیږي او بیا پردو زنانو ته ګوري نو دا خو که د الله نه شرمیدلی نو بیا یې پردو زنانو ته ولې کتل که یو زنانه ده وایي زه د الله تعالی نه حیا کوم نو بیا پردو نارینهو ته ولې ګوري یو سړی دی هغه وایي زه د الله تعالی نه حیا کوم نو بیا په غوږونو باندې ګانې بجانې سندرې پې بیا ولې اوري که ده کې حیا وی د الله نه دا شرمیدل نو دا چرته په غوګون باندې سندري اوریدلی نه به اوریدل یو سړی دی وای زه د الله تعالی نه حیا کوم نه دا په دې لاسونو باندې چرته غیر محرم زنانه ولره د لاس ورکړی بیا نن سبا معاشره وای دا مې ترز وې دی دا مې ماماز وې دی او دا مې سانډو دی او دا مې پلانې دی او دا په دغه کور کې زمونږ خورزه واده ده بس دغه خبره وشوه نو دا څه ده دا زنا ده د الله تبارک تعالی پیغمبر وای په هر یو آدم بچ په هر یو آدم د بچی باندې خامخا څه حصه د زنا نه مقرر کړل شوی ده هغه به خامخا کوي فزنا العینین النظر د سترګو زنا دار چې پردو زنانو ته پیو کتل شي پردی زنانه پینارینو ته وګوري او وزنا اللسان النطق او د جبی زنا دارج پاغي باندې خبرې وکړل شي داسې خبرې چا غیبت په وکړل شي کنځلې په وکړل شي او دغه سي نوري غلطي معاملات په وکړل شي بیا د الله تعالی پیغمبر ویل ولیدان تزنیان فزناهما البت شو د لاسونو زنادار چې نیول او امام نووي رحمت الله علیه په شرح مسلم کې لیکلي دي پردو زنانه ول لاس ورکول پردو زنانه ول لاس ورکول عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای زماره په الله تعالی باندې قسم می نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ یو زنانه تلاس نه ور کړي او بیا دیر پر خلق سبانی مو ګوري سوې یار زمونږ زلونه خو صفه دي د ټولو نه ګنده زړه ستا دی چې پردو زنانو له لاس ورکړي ایا ستا زړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه پاک کېدلی شي د صحابیاتو نه ستا زړه پاک کېدلی شي یو زنانه دا خبره کوي نه نشي کېدلی او که چا دا وی چې زما زړه دغه نه پاک کېدل شي ایمان په دې باندې ختمي دا الله تعالی پیغمبر د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په منځره د پلار دی امهات المؤمنین د ټولو مؤمنانو مسلمانانو میندې دي د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغوی به چا له پردو نارینه له لاس نه دی ورکړی نبی علیه صلات وسلام د پردو زنانو له لاس نه دی ورکړی نو دا لاسونه جبه دغسې سترګې او غوږونه وغیره د خپل ټول بدن د الله تعالی د پاره استعمالول بس دا عبادت دی په جواب باندې د الله تعالی د کتاب درس کوه د الله تعالی د کتاب تلاوت پې کوه سبحان الله الحمدلله الله اکبر دعوت او تبلیغ پې کوه د الله تعالی د دین بس دا سره دا عبادت شو غوږونه باندې د الله تعالی د کتاب درس اوره بیانات پې اوره بس دا ستا د غوږونو عبادت شو په سترګو باندې د الله تبارک تعالی کتاب وینه حق ته پې وګوره بس دا عبادت شو لاسونه باندې د الله تبارک تعالی کتاب راواخله نو دغسې په خپو باندې لاړ سه جماعت ته جهاد ته پلاړ شه د الله تعالی د دین د دعوت د پاره پلاړ شه دا پوزه دی الله تعالی ته ولګاوه په سجده کې بس دا د الله تبارک تعالی عبادت شو نو دې ځای کې ایاک نعبدو خبرې ته ځئ هغه واپس هغه خپلې خبرې ته راځئ ایاک نعبد الله تعالی مونږ خاص تعالی عبادت کوو زمونږ د زړه ټول عبادتونه الله تعالی ته لپاره دي اوس هغې کې سوچ کوئ چې مونږ دغه عبادتونه په مونږ کې شته دی که نشته دی زمونږ او ستاسو مینه محبت د الله تعالی سره زیات دی او که ده د خپل زنانه سره او د خپل اولاد سره او د مال سره زیات دی زمونږ او ستاسو تمه امید د الله تعالی نه زیات دی او که د غیر الله نه زیات دی مونږ او تاسو د الله تعالی نه زیات یریږو که د غیر الله نه زیات یریږو او مونږ او تاسو عبادت کوو نو په هغې کې مقصد زمونږ رضا د الله تعالی ده او که بل چا ده سمعت دی ریا د ځان ښودنه ده زمونږ او ستاسو په الله تعالی باندې زیات اعتماد دی او که په مرګرو باندې په اسلحه باندې په مال باندې اعتماد زیات دی ایاک نعبدو کې دغه راګیروئ دغه سي ایا کنعبدو مونږ او تاسو سره سوچ په کار دی چې زمونږ او تاسو لاسونه او خپې زمونږ او تاسو غوږونه زمونږ او تاسو سترګې او دغه سي جبه دا د الله تبارک تعالی د پاره استعمالیږي او کنه د غیر الله د پاره استعمالیږي ایا کنعبد نو دا شو عبادت بدنی په عبادت بدنی کې علما کرام لیکلي دي او په دې کې هغه پنځه اقسام چې په فقه کې بیان شوی دي هغه په کې هم ټول داخل دي ایاک نعبدو فقها کرام چې کله په د فقه کتابونو کې باس کوي فرض دی واجب پغی کې داخل دی دویم سنت دی او دریم مستحب دی امتثالا دا ټکی به کوي فرایض واجبات او سنت مستحبات دا کوي خلق د دې حکم دی چې دا وکي او بیا حرام دی او مکروه دی اجتنابا دا غي نزان بچ کول نو مانه دا شوله د الله تبارک تعالی په دین کې چې څومره فرایض دي څومره سنت طریقې دي د نبی صلی الله علیه وسلم او څومره مستحبات دي هغه کول ایاک نعبدو دا موږ د الله سره په منځ کې لوس کوو چې الله دا ټول به کوم او ایاک نعبدو الله تعالی ستا په کتاب کې قران کریم کې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې چې څومره کارونه حرام دي ناجایز دي ایاک نعبدو الله تعالی زبر دا غي نزان بچ کومه نو ایاک نعبدو د ال شو بیا ایاک نعبدو هر یو سړی د سوچ فکر وکړي چې دا په مونږ کې شته دی او که نشته دی ابن قیم رحمت الله علیه بیا لیکلی دی د عبادت کوونکو اقسام وایي څلور اقسام دي د عبادت کوونکو اول قسم چې هغه عبادت د الله تبارک تعالی کوي اهل الاخلاص والمتابعه للمعبود اولنې قسم دار اهل الاخلاص والمتابعه للمعبود وهم اهل اياک نعبد حقیقتا اول قسم هغه خلق دی چې د الله تعالی عبادت کوي او پاغي کې اخلاص هم موجود دی د الله تبارک تعالی د رضا لپاره کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق یې کوي هم اهل الاخلاص والمتابعه هم اهل الاخلاص لله تعالی والمتابعه للنبي صلی الله علیه وسلم خبر خلاص شوله دا اولنې قسم دی نو د ایا کنا بودو حقیقی مصداق دقه دی ایا کنا بودو الله تعالی مونږ تعالی عبادت کوو نو الله تعالی دغه عبادت به خالص تر پر یو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي نو ایا کنا بودو حقیقی مصداق دا خلق دی چې هم پکې اخلاصي ابن قیم رحمت الله علیه وی او هم پکې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري دویم ایا کنا عبدو کې دویم قسم د عابدینو من لا اخلاص لهم ولا متابعته ترې مخکې بالکل عکس دی چې نه پاغي کې اخلاصي او نه په هغې کې متابعت او طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم وي فهم المغضوب علیهم فهم المغضوب علیهم والضالین وی دا مغضوب علیهم او ضالین هم دغه خلق دي چې نه پکې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه شته او نه د الله تبارک تعالی د خالص د الله تعالی د رضا لپاره هم نه کوي نو دا مغضوب علیهم او ضالین دي دریم قسم العابدین المخلصین بدون المتابعه چې خلق عبادت کوي خالص ته الله تعالی د رضا لپاره کوي خو لیکن بے علم دي جاهلان دي د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق نه کوي لکه هغه عبادت کوونکي جاهلان پیران وغیره نن سبا په دې امت کې دا ډیر زیات دي دا ډیر زیات دي چې د الله تبارک تعالی عبادت کوي اخلاص پکې خو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې نه پوهیږي یا اوس یو سړی دی د مانځه نه وروسته نبی علیه الصلات والسلام سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویلی دي و چې سړی وای نبی علیه الصلات والسلام لس لس کرته یا یولس یولس یا پنځلس کرته یا درې دېرش څلور دېرش کرته مختلف روایت راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلی دی خو زه درې دېرش زره نه درې څلوېښت به ویم کنه نه خطا دی وکړله درې څلوېښت کرته به وې درې څلوېښت نه درې دېرش کرته به وې نو دا متابعت دی ونک نبی صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې نوافل نه دی کړی اوس یو سړی وای دا خو مونځ دی زه مونځ کوم نو علی رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو کس دغه مونځ کاو هغه منه که وې دا مونږ مکو نو هغه ته دا خو مونږ دی الله تعالی مال عذاب نه راکې فمانځ باندې نو علی رضی الله تعالی عنہ ته ولکه يعذبک بخلاف سنتک الله تعالی چاله په مونږ باندې سزا نه ورکې خو لیکن تر نبی رسول الله سلام مخالفت کې نو به دې ورته سزا درکې نو عبادت به کو خدا غیر لپاره طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه طریقه وراخلو دوه ورونه یو مشر دی بل کشر دی دا مشر دا عبادت په د الله تعالی کاو د کشر تویز سبق ز کوم زما علم کوم په علم باندې بس کې لکه بس علم کوم نو دای سر می شوق دی نو خو زم عبادت کوم او کته لس کال علم کې بیا هم ته د قمونس کې نو څه ضرورت دی چې ته زی علم له وینا بس زما شوق دی زه علم لزم بهرحال خپل ورور مجبور که او لاړ هغه علم له علم هغې زده که وخت په وخت به کور ته راته نو چې کله به کور ته راغی هغه طالب العلم هغه ورور به ورته ویل لکه تا څه شی زیات کړی دی خو دغه مونځ ته هم کې زه یم کومه دغه روژه ته هم نسې زه یم نسم لکه زما او ستا فرق څه دی یو وخت دغه کشر ورور یې راغی د مدرسې نه نو د مشر ورور ته تپوس کاوه بیا د یو بل نه پوښتنې کولې نو دا دغه ته وای دا کشر ورور ته وای چې زه چې کله د مدرسې ته لاړم نو دې وخت کې تاسو کم کم ګناهونه کړی دی او سری کړی یاره وای نور ګناهونه مې هډیر نه دی کړی خدا یو ګناه را نشوي دا عظیم ګناه ده و یو منګک پرې کور کې ګرځیده او هغه مې مړکه او دا پرې دغه کې مې تړلې ده پرې صادر کې مې پلو کې مې تړلې ده او وسوم دا وسیله بس سره منځم کوم اوس په ډیر یاد خپایم هغه وته ما چرته علم کوم هم دغه ستا یو منظم نه شوی خبر نو مرا دا شول چې عبادت کول په اخلاص سره خو لیکن پاغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري دا ضروری ده نو دا شول دریم قسم څلورم قسم من یتبع الرسول صلی الله علیه وسلم فی الظاهر ولكن غیر مخلصین فی دعواهم بل هم المراؤون چې نبی صلی الله علیه وسلم تابعدار دي خو لیکن عبادت خالص ته الله تعالی د رضا لپاره نه کوي بلکې ځان ښودنه پکې کوي او هغه څوک دي لکه هغه منافقان هغه صفت د منافقانو دی یراؤون الناس قرآن کریم کې الله تبارک تعالی هغه صفت او قباحت ذکر کړی دی د منافقانو چې دغه کوي صدقې کوي یا مونځ کوي مقصد پکې د الله تبارک تعالی رضا نه بلکې ځان ښودنه پکې مقصدي الله تبارک تعالی د ټولو مؤمنان مسلمانانو کې اخلاص پیدا کړي الله تعالی مونږ د ریا نه بچ کا ریا ابن قیم رحمت الله علیه مثال ذکر کړی د ریاکار انسان وروسته په یو ځای کې ان شاء الله تفصیلات راشي لکه یو سړی دی یملا و جرابن و ینقله یو سړی دی هغه یو بوجه یو سور سره ده یو ګوړی دی وسور سره دی ډکې د خاورو نه د ګټو نه ډکې د یو ځای پورې ویسی بیا و چې دا خاور یو ګټې خو دې کې هم دی دا ولې ځان پیسې ستړی کې بس هغه بوجه بیا ته شکی بیا و چې دا خو ډېره غلطي وکړله بیا ډکی او بس داسې ټول عمر یې دغسې کاري نو دا انسان ډېر پالتو کار کوي نو دغسې کم یو انسان چې د ریا دپاره اعمال کوي د ریا لپاره چې کوم یو انسان اعمال کوي نو هغه خپل عمل نامه د نیکو اعمالو نه ډکه کی خو لیکن کله چې به ریا وکړي نو هغه عمل نامه یې واپس ته شي لکه ګوډی چې واپس ته شو بیا د عبادت وکړي او اعمال وکړي خو لیکن بیا به کې اخلاص موجود نه دی نو بیا هغه بوجۍ د اعمالو خپله چې کوم ده عمل نامه هغه واپس بیا ته شي او ټول عمر یې دغسې کار دی ان تر دې چې د الله تبارک تعالی سره میلاو شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې قیامت کې ریاکار خلق د الله تعالی نه په خپل عبادت باندې اجر او ثواب وغواړي الله تبارک تعالی به ته وای چې لاړ شي لاړ شي په کم ځای کې د چا د پاره چې تاسو کړی دی د هغې نه خپل اجر او ثواب وغواړئ د هغې نه خپل اجر او ثواب وغواړئ الله تبارک تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان د دغې نه بچ وساتي نو دغه حالات دي ایاک نعبد په دې کې تخصیص دی دا ټکی مونږ ولې وایو خاص تعالی را عبادت کوو مونږه دلته کې دا ایاک لفظ مقدم شوی دی مفعول دا مقدم شوی دی په عامل باندې نعبد عامل دی په ایاک کې او دغه قاعده په کتابونو کې ویل شوې ده تقدیم ما حق او تاخیر یفید الحصر والاختصاص ایاک نعبد الله تعالی خاص تعالی عبادت کو نه بل چا لره الله تعالی خاص تعالی عبادت کو نه بل چا لره د زړه عبادت د بدن عبادت د لاسونو د جبې عبادت الله تعالی دا ټول ستاره پاره دی فرائض دی واجبات دی سنت دی مستحبات دی الله دا وستاره پاره کو نو الله تعالی د حرام او د مکروهاتو نه وزان بچ کو یا کنا عبدو د ټول معنی په دې کې راولي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا یا کنا عبدو نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک الله تعالی مونږ خاص کو تا لره په عبادت سره د بل چا بندگی مونږ نه کو په یو روایت کې داسې راغلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه ایاک نوحد لک نوحد ولا نطیع غیرک تاسو ته ما د عبادت معنا کړې و العبادت هو الاطاعت عبادت اطاعت ته ویل کیږي نو معنا دا شوله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ای لک نوحد ولا نطیع غیرک ولا نطيع غيرك الله ستا په مقابله کې ستا د اوامر او نواهیو په مقابله کې موږ د بل چا تابعداري نه کوو د بل چا خبره به نه منو د دې وجه نه د خپلو عمراو خبره چې موږ منو نو هغه به د شریعت په حدودو کې دننه موږ منو که یو امیر د شریعت خلاف وکړي او د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د شریعت یو خلاف امر وکړي نو هغه په ماموران باندې دغې منل نشته دی ځکه چې دغه امیر نه خو بیا اله جوړیږي ها په مباحاتو کې د امیر امر منل په جایز کارونو کې هغه لازم دی واجب دی په مامورانو باندې ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کوو مونږه او ایاک نستعين او خاص تعالی مدد غواړو مونږه علامه صابری رحمت الله علیه په تفسیر غرائب القرآن کې بیا د عبادت دغه ذکر کړی دی دا فواید ذکر کړی دی ته عبادت وې ډېرې پیدې دي یو هغه حدیث ذکر کړی دی وی حدیث کې راغلی دی من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار کم یو انسان چې د شپې مونږ کوي الله تبارک تعالی دغه انسان مخ خیسته ښکاره کوي خلکو ته د ورځې د تهجد خپل برکتونه دي ډیر زیات کله وی انسان د یو رنګ په اعتبار باندې ډیر خوندور نه او خیسته نه خو لیکن هغه د الله تعالی تابعداري په هغې کې سري خلک چې هغې ته ګوري اس یو خوند او مزه وله ورکوي نو دا د الله تعالی دغه تابعدارۍ وجه وایي دا د دغه د عبادت پیده ده د عبادت یوه پیده دا شوله چې کوم یو انسان د الله تعالی عبادت کوي نو د هغې په وایي فانه یستنیر قلبه بنوره ویشرق علیه من جماله الله تبارک تعالی د هغه مخ روښانه کوي او د هغې په مخ باندې د خایس آثار ښکاره کوي دا د عبادت وجه ده د انسان مخ بیا ښایسته ښکاري او بله د غی ذکر کړی د پیدا د عبادت دا ده وای دا عبادت چې دی دا دا تکالیف دي د الله تعالی طرف نه راغلی دي ذمواریان دي چې دغه ذمواري اچول شوی ده په بنده باندې دا امانت دی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال نو دا د هر چا مناسب ذمہواری الله تعالی په هغې باندې اچولې ده نو عبادت دا ده الله تعالی له طرف نه یو ذمہواری او امانت دی چې د انسان د سپارلی شوی دی اوس الله تعالی ګوري چې څوک پکې خیانت کوي او څوک پکې نه کوي نو که چا د الله تبارک تعالی عبادت وکړ نو د دغه امانت په صحیح طریقه باندې ادا ک دغه ذمہواری ادا کړل او کوی نه ک نو دا سړی خیانتګر شو یو واقع ذکر کړی ده وای صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فرمای یو سړی جمعه تراغه د باندې اوسیدونکو فنزل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى بسكينة والوقار صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جماعت کې ناسو یو سړی راغی ناشنا د باندې اوسېدونکی و د خپل اوښې نه کوز شو مانځه باندې ودرېد په بهترینه طریقه باندې منځ وکړه او ودعا بما شاء او بیا دعاګانې وغوښتلې د الله تعالی نه دعاګانې وغوښتلې وای کله چې د جماعت نه ووت بهر ته نو د خو خپله اوښه پرېښودې او سورلي بهر یې پرېښودې اوخه نشته دی نو دغه انسان دعا وکړله الهی ادیت امانتک فاین امانتی الله تعالی ما خو ستا امانت ادا که ما ستا په امانت کې خیانت ونه که الله تعالی زما امانت څه شو الله تا په ما باندې مونځ فرض کړی دا امانت وستا دا یو ذمہواری و په ما باندې الله تعالی ما خو خپل ذمہواری ادا کړله نو الله تبارک تعالی زما امانت خو ما د جماعت نه بهر پرې خو ده زما امانت څه شو راوی وای صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وای و زمونږ تعجب خو زیات شو چې دا څنګه عجیبه سړی دی وای لږ و خوشو وای دا سړی لا په انتظار باندې یو سړی راغی په اوخه باندې اوخه سور سره ده وقد قطع يده لاس یې کټ شوی دغه اوښی د دې سړي تختولی وه د دې اعرابي دا اوښی تختولی وه نو اوس الله تعالی عالم دی چې څه چل به سره دی اوښی کړی راغورځېدلی به که څه چل به شوی هغه پوه شو چې دا خو مې غلا کړې د اوښه دره پردی نو لاس یې کټ شوی دی هغه اوښی وله واپس راوستله نو کله چې د الله تبارک تعالی عبادت څوک وکړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویلیو وی احفظ الله فی الخلوات یحفظک فی الفلوات ته د الله تعالی په ځان لزینو کې د الله تعالی عبادتونه او ک الله تعالی بس تا حفاظت وکي په فلواتو کې په شړو بیابانونو کې الله تعالی ستا حفاظت وکي ستانه بلکې ستاره سورلې حفاظت به هم بیا الله تبارک تعالی وکي خو په چې په دغه طریقه باندې عبادت وکړل شي پیښې ونه کو مونږه صحیب صحیح عبادت وکړو نقلی عبادت نه نو الله تبارک تعالی چې د انسان ناراضي شو بیا د انسان ټول کارونه برابري د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راغلی دي په جماعت کې خلک په مانځه باندې ولاړ دي د چت نه یو مار راوغورځېد ټول خلکو چغې کړلې او د جماعت نه بهر ته وتښتېدل مار دی وړوکی شی دی خلک ترې وېرېدل وتښتېدل تي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره پوه هم نه شو چې څه چل شوی دی وروسته کله چې د مونځ نه وزګار شول خلک او بیا وروسته خبره یې وکړله وې مار راغورځېدلی وایي زه خو ته نه یم خبر ما ته ډوپه ته هم نه لګېدلې چې په دغسې طریقه باندې عبادت وشي نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم مجد الله تعالی عبادت کوم ابل اردم تاسو ته ما حدیث ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم سینې به داسې د سینه به جړان را خټ کېدل لکه سرنګي کټوي را خټ کیږي پتیله خټ کیږي داسې به خټ کېدل د عبد الله ابن د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي دي وای داغه یو اندامو او هغه زخمی شوی او هغه زخم داسې حد ته رسېدلی و چې جوړېده نه نو هغه ځای ته کټ کول غوښتل وایي مانځه باندې ودرېد او کټی کتي د الله تبارک تعالی نیکان بندګان دغسی ایا کنابودو خاص تعالی را عبادت کو مونږه نه بل چا لره الله تعالی بندگی بستا کو نه د بل چا و ایا کنستعين او خاص تانه مدد غواړو مونږه نه د بل چا نه الله ستانه او مدد غواړو د بل چا نه مدد نه غواړو و ایا کنستعين الاستعانه هي طلب العون استعانت څه ته وای تفسیر بحر المحیط وای هي طلب العون طلب طلب کول د مدد د الله تبارک تعالی نه امداد غوښتون کې څوک دی هر بنده الله تعالی ته محتاج دی په امداد کې امداد برچانه غواړو د الله تبارک تعالی نه به غواړو قران کریم کې یو رسن بیا علیه الصلاۃ والسلام داسې ذکر شوی دی چې الله تعالی ته عاجزی کړی ده الله تعالی ته خپل پریاد کړی دی آدم علیه الصلاۃ والسلام نوح علیه السلام هود علیه السلام ابراهیم علیه السلام یونس علیه السلام موسی علیه الصلاۃ والسلام زکریا علیه السلام عیسی علیه السلام یوسف علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تبارک تعالی نه حاجات غوښتلې دي خپل ذریات د الله تعالی نه غوښتلې دي و ایاک نستعين او خاص تعالی را عبادت خاص تعالی مدد غواړو مونږه ابن کثیر رحمت الله علی ډیره بهترینه خبره کړې وای دلته کې وای ایاک نستعين په ایاک نعبدو په ذکر شو وای زکه وای لأن العبادة له هي المقصودة د الله تعالی بندگی کول دا مقصد د انسان دی انسان د دې لپاره پیدا شوی دی والاستعانه وسیله الیها او استعانت وسیله ده د الله تعالی د عبادت لپاره والاستعانه وسیله الیها نو چې د الله تبارک تعالی نه امداد ونه غواړي نو بیا به تا د توفیق میلاو نشي د الله تعالی د عبادت ځکه و ایاک نستعین لپاره ذکر شو دې ځکه مفعول به نه ذکر شوی ایاک نستعین الله تعالی مونږ ستانه امداد غواړو په څه کې نه امداد غواړو د سره پاره نه غواړو نو مفسرینو ذکر کړی دی وای مفعول به نه د ذکر شوی دی تعمیم د پاره د تعمیم د پاره نه ذکر شوی نو و ایاک نستعین معنی دا شوله چې په کل الحوائج الله تعالی مونږ ستانه مدد غواړو په ټولو حاجتونو خپلو کې الله تعالی مونږ محتاج بندگان یو او الله تعالی ته غنی ذاتی ته امداد کوونکی ذاتې او یا د دې مخکې سره چې مناسبت وای نو مخکې عبادت ذکر شوی دی نو مردا شوله ایاک نعبد الله تعالی خاص تانه مدد غواړو مونږه و ایاک نستعين ایاک نعبد الله تعالی خاص تا عبادت کو مونږه نه د بلچا و ایاک نستعين او خاص تانه مدد غواړو مونږه په دغه عبادت کولو کې الله تعالی په دغه عبادت کولو کې مونږ خاص تانه مدد غواړو مدد به د الله تعالی نه غواړو هغه د الله تعالی سره شریکي او شرک دا غینه جوړي نه هغه په خپل کتابونو کې لالي کړی دي او ولا بد لك من الطلب ستاره پاره لا بودی چې د الله تعالی نه غواړي فضل منه د الله تعالی نه غواړي لا من خلقه د غیر الله نه بسنه غواړي د الله تعالی نه غواړي په خپل کتاب کې دا پیران چې کوم دي دا د الله تعالی نیکان بندگان او ډیره زیاته عجیبه خبره کړې ده وای من وسقا بمخلوق مثله فهو كالقابض على الماء يفتح يده لا يرى فيها شيئا وای څوک چې په مخلوق باندې اعتماد کوي من وثق بمخلوق مثله چا چې اعتماد وکړ په مخلوق باندې چې هغه مخلوق هم د ده په شان کړي نو کلقاب په هو کلقابض علی الماء دا انسان په شان د هغه چا باندې دی چې په اوبو باندې دا موټی راټینګ کړي اوبه په دې موټي کې راواخلي دا لاس په دې سره راټینګ کړي وای یفتح یده لا یرا فیها شیئا بیا چې لاس کولاو کې هیڅ شی وبکینی نو چې په غیر الله باندې د اعتماد وکړه د غیر الله نه د مدد او کومک وغوښته نو هغه دغه سیده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به ای به اسمائه و صفاته د هیڅ یو مؤمن مسلمان د پاره دا جایز نه لري چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه سوال وکي او د الله تبارک تعالی نه چې سوال کوي دا نه ذکر شوی بلکې نعبد نستعين صيغه د جمع ذکر شوی ډېرې نکتې په دې کې شته دی خو لیکن یوه نکته دوه نکتې به ذکر کوم یو نکته په دې کې اشاره ده دې ته چې که یو انسان یوازې شي نو د انسان تقصیرات ډېر زیات دي د انسان کوتاهیانې ډېرې زیاتې دي نو الله تبارک تعالی مونږ مؤمنان مسلمانان چې یک یوازې یو یو واخلو نو الله تعالی مونږ ډیر زیات ګناهګار یو نو په دغه ګناهګار جبه باندې مونږ دا نشو ویلی چې یا کنا عبد و یا کنا استعین یا ک اعبد و یا ک استعین ځکه یوازې الله به چې ته زمانه غواړي ته څه شي ته خو دومره پرون دی دا ګناه وکړه دا کار دی وکړه دا دی وکړه دا دی وکړه نو معنا دا شوله ایاک نعبد صغره جمع ذکر شوله الله تعالی مونږ ټول ستا عبادت کوو نو الله که زه پکې ګناهګار یم نو دا بل به خو یې که نه نیک به یي ایاک نعبد الله مونږ ټول یو ټول نو زموږ پکې دومره پته نه لګي الله نیکان بندګان هم پکې دي ایاک نعبد نو الله تعالی انبیا علیه صلات وسلام دي ملائک دي صالحین دي شهدا دي صدیقین دي نو الله مونږ هم پاغي کیو مونږ خو کې بیکاره خو نعبد دی کنه مونږ ټول یو یوازې نه ټول یو ټول مونږ نو په ټولو کې که مونږ باندې رحم نه کین الله تعالی غ نور پکې خوم دي کنه و ایاک نستعین نو الله تعالی ستان بیا علی صلوات و سلام هم دی چې یولس په قران کریم کې ذکر شوی دی نستعینون الله مونږ هم پکیو په دغه کې مونږ هم یو پیغمبران هم مونږ هم یو نو الله غ شهیدان شوی چې د ناغیم دغه عبادت او دغه استعانت سره غوښتنو الله که زمونږ د ګناهونو د وجه نه زمونږ سره استعانت نه کینو الله په دې وخت کې ډیر نور امداد غوښتون کې مشته دی الله مونږ پکې دسی اسیم پکې وروله انسان دا خپل تقصیر او په خپل کوتاهی باندې دغه کوي اعتراف کوي چې الله تعالی ز یک یوازې ستا مخې ته نشم ودرېدلی ځکه زه ډېر عاجزه بنده یم زه ډېر ګناهګار بنده یم نو ځکه صیغه د جمع ذکر شوله یو بله نکته به کې ولیکې ډېره بهترینه نکته ده وای و ایضا وای بل بل نقطه په دې کې دار چې صغره جمع ذکر شوله وای په دې کې اشاره ده فيه اشاره الى الصلاه بالجماعه غرائب القران لیکل دي وای نعبدو په دې کې یو بل خبره ته اشاره شوله ډیره ډیره عجیب ډیره عجیب او بهترین نقطه ده ایاک نعبدو الله تعالی مونږه عبادت کو او خصوصا په عبادت کې دا مونږ کو خو الله تعالی په جمع سره وکاو ایاک نعبدو نو دې کې اشاره ده د جمع منځ کولو ته کې اشاره ده نعبد ځان له عبادت نه کې ځان له منځ نه کې بلکې منځ په جمع جماعت سره کې ایاک نعبد الله مونږ ټول یو خا مونږ جمع منځ کو ایاک نعبد دا به کې نقطه وي یو بل خبره یو اعتراض او دغه جواب ایاک نستعين کې بیا دا ایاک دا معمول مخکې شوی دی په عامل باندې تخصیص د پاره نو سوال دا راځي چې قران کریم کې د عیسی علیه السلام واقعه چې بیانېږي نو عیسی علیه السلام خو من انصاری الی الله من انصاری الی الله زما سره به څوک امداد وکړي نو خو د غیر الله ته ویلي من انصاری الی الله او دغسې کله چې واقع راځي د ذوالقرنین واقعا راځي قران کریم سورۃ الکهف کې نو الد کې وراشي هغه وی اعینونی بقوت زما سره امداد وکي زما سره امداد وکي نو څنګه ای یا کا نستعين سمانه شو ربی نو پاره کې به دغه یو یو ټکی زده کوي بس خبره اساني و ایا کنستعين مراد د استعانت نه ما فوق الاسباب ده او اعینونی بقوت سورة الكهف پنځنوي نمبر آیات کې من انصاری الی الله یا فعلیکم النصر که ستاسو نه چا امداد وغوښته نو فعلیکم النصر تاسو سره امداد وکړئ نو هغه ما تحت الاسباب مراد دی څه مراد دی ما تحت الاسباب نو ذوالقرنین چې خپل قوم ته وایي چې زما سره امداد وکړئ نو دا ما تحت الاسباب دی ما تحت الاسباب دي دغه سي عیسی علیه الصلاۃ والسلام یا فعلیکم النصر د یو بل سره مونږ هم امداد کو اکثر یو کس بل ته وی یاره ما سره به دې کار کې کومک وکړه نو هغه د ایا کنستعين منافی نه دی د الله تبارک تعالی نه چې مونږ استعانت غواړو دا ما فوق الاسباب دی د اسبابو نه پرته د اسبابو نه اخوا